بالکل پول کټ او کار پمنډه ده اوس مسله لاله چې کوم د اخکار ده غیر دغه اندام هغه حلال ده وی خوره خو په خپل دغه اندام چې کوم نه جدا شوی ده د دې خوراک نه روان او حرام واذا رمى صيدا فقط عضو منه اكل الصيد لما بين موږ د دې مخکې ذکر کړ کنه چا ان رمي مع الجرح مبيح ان رمي مع الجرح جرح خراغ لكنه ها او رمي مدال لا وين مو بيدل اه ځکه چې د اندام نه جدا شنه خو جرح را لکنه کنه را لکنه نو چې اندام جدا او کټ شنو خامخاله کې جرح موجود لا محله نو حلال شي خو لا يقل عوض د اندام نه خو ځکه هغه مردار ده هغه سره چې د خپل کټ شول یو اندام د دې نه بعد د دې زخمی کېدلو نه مړ شو نو هغه ښکار هم حلال ده و او دا اندام هم حلال ده دوی د دې شي مثال ده لکه یو حیوان چې ته ذبح کې په ځبې اختیاري باندې او چارو ډېره تیره ده او تا هم چل زده نه ده سر دې ور باندې کټ کو ټول سری کټ شو اوس را لې دې نه نه اور تم سي پیچ یک آدمی آیا اجازه دې سو هي خلې دې تا مړ کی پښتو پیګ سمجھ کړه خبره نو دا وای نو دا چې سر په کټ کې دا سر خلاق روانه کنه روانه روانه احناف هم وای روانه نو دا هم چې دا اندام پرې شول او د دې پرې کېدل نه دا ښکار مړ شنو حلال څه دواړه وای ها کما اذا بو اذا ابینا الراس چې کله جدا کړ شي سر به زکات الاختيار په زبه اختیاري باندې هغه حلال سرم حلال باقي تنه هم حلال ده هم اه البته امام شافعي رحمه الله فرمای کچېره دې کټ کول له احکار مل نشو دوم ځل وشتل ته هم څه پیدا شو ضرورت یا ذبح کول ته بیا لکه دا جناور او دا صید حلال له دا اندام مردار ځکه دا د حینه جدا شوی دی چا ده د حینه او د ژوندۍ حیوان چې ته یو اندام را پرې کې او هغه مرز شي ها خو به کمر شي کمر نشي خو هغه حلال نه په ځبي اختیاري کې حلال خوش مسله باندې خلاص بخلاف ما اذا لم يموت بخلاف تا نو چې کله مړ نشي دا کار د دې کټ کولو د اندام نه ولې انه دا اندام چې ده ما ابین بالزکات دا خو نه چې دا شی په ځبا کول باندې ځکه نه ځبا استقرار رااله او نه ځبا اختیاري رااله او چې نه ځبا اختیاري وي نه ځبا اختیاري په هغه وخت اندام چې راځي دا حلال کې مردات څونه وای سیویل جاګ مولانا سیویل جاګو مطلق حیله چې د ژوندي نه راځي داسې او انداب هغه مردار نو فینصرف الى الحي حقیقتا وحکما که حي حقیقتا هم چې اندام نه را جدا کی دا اندام مرضا ده او که حکما الک و حي هم دا حي ادا الک و عضو د اندام مردار دی او قانون دا چې مطلق خپل اطلاق جاری کی او د اطلاق تقاضا ده چې د حی نه که حی حقیقتا وي او که حی حکما وي دا غیر چې اندام راجدا کې د اندام حلال نه دی والعضو لما بعد هغه اندام راجدا کړی شوی به هذه صفته هغه په دې الکه صفت باندې ده چې هغه حی حقیقتا هم ده او حی حکما هم ده چې د چا نه را جدا شوی دی ولې انا المبان منه هغه ښکار چې د اندامو نه را جدا کړی شوی دی حي حقیقتا هغه حي د حقیقت کې ولې مرده کې ژوندی دی د کټ کولو د اندام نه بعد ژوندی دی القيام الحياة فيه وقت الابانه کې وقت راځي د کولو د دې اندام کې وکذا اندارک محید حکما ولی لانه تتوهم سلامته توهم کېږي دې چې دا د محفوظ شي جوړ دي شي بعد هذه الجراحه ورسه دې زخم کېدلونه ولهذا دیو جن چې دا مبال منه حي حقیقتا هم دا او حکما هم دا اعتبره الشرع معتبر شریعت دا حیات حتی تر دې پورې لوقع کې چې ته پرې وتلو دا ځناور په الماء په وبو کې وفيه فلس حال چې په دې ځناور کې حیات ژوند به هذه صفته په دې صفت باندې چې توهم د دې کې دا چې دا لکوي جول شي او روغ شي يحرم دا حرام څه شموله پوه شو مسله باندې اوس که چېرته لکه وایه د دې حیات اعتبار نه وي نو په کار دا چې دا حلال دی که مردار حلال دی وایي ولې بیا خو اوبو نه ده مړ کړی چا مړ کړی ده او زخمي کولو مړ کړ او چې دا مردار دی دیو چې مردار چې دا ژوندی و او د ژوندي کېدل نه بار اوبو ته پرېوتلو نو ځکه مردار په اوبو مړ شوی وقوله او امام شافعي رحم الله قول ته جوابات کوي په قول او قول امام شافعي چې او بي نه بالزکات دغه اندام را جدا شوی د اخکار نه بالزکات په ځای باندې کذب اختیاري نه خو زبه سره استراری ده او قانون دا چې زبه استراری دا قیاس وي په زبه اختیاري باندې په زبه اختیاري کې لکوا چې ته لکه سر کټ کې د سن د دې حیوان او بالکل فل کټ شي د دواړه حلال کې نه دي حلال په دې زبي استراري کې هم زبي ځکه زبي استراري کې هر د بدن هر عضو د محل سره زبي استراري ده چې هغه هم جدا شنه حلال شي کوم څه مسله ده ځکه زبي استراري د قائم مقام ده زبي استمراري ده ولي لبقاء الروح روح پکې پاتې ده فی الباقی هغه پاتې لکه بدن کې وای کته چې روح پکې پاتې ده خو چې کله دا روح زائل شو چې روح زائل شو نو دا اختار حلال که مردار حلال شي کنه نو په کله چې غندان نه هم شي حلال شوی تبع دی وای وعند زواله وخت زوال درو کې لا تزارو نخ کار کېږي د زکات ذبحه دا د اندام په طرف کې فل مبان د اندام په طرف کې ولی لعدم الحیات فيه ته په اندام کې حیات نو حیات نو هغه یغه په لسره زکات ځکه زکات چاره په زکات دغه موبایل منه د پاره زکار چې کوم کار دی ځکه هغه کې روح کته یې همره دا د اندام دې په تبه دا کې باندې حلال شي څه مسله باندې نو دی وایي لعدم الحیات فيه او دی وایي دا اندام زوس دا مبان د مبان منه تابع ګرځولې نشم ولې ځکه متابعت اتصال غواړي دلته اتصال لکه انفصال تاسو ماشي لیکل حرف مراد عام الجبل اوس هم ویل نه تاسو ماشي لیکل فلک نه نه تزم بغير وركتلي من خالي فسؤال هذا الحرف هو الاصل دغه اعلى خبره دا اصل شو یو قاعده کلیه شوله وګورته کېدی ان المبان من الحي هغه اندام راجو دا کړل شوی د ژوندینه چې هغه ژوندۍ وي حقیقتا او ترضا من جبل یا غر لاندې را پریوت او سر یا بام نه لاندې زمکه تر پریوت الله یحرم دا حرام نکی دغه دا په تردی او فوقو فی الماء سره ملسوی ها نه دا مخکې دینه دا مړو پوه شو ور باندې سر خوځوي ها سره کنه پویږي هم سر طلاق ورکوي یا د نس خبره حرکت ورکوي خدایم خو سړي فتخرج عليه المسائل تخريج کیږي په دې قانون باندې المسائل مسائل فنقول من واي اذا قطع يدا کچیر کټ کړی رامي د ښکار پکی لاسونه ورته کټ کړی مخې پی د مخې پی ته سوي لاسونه او رجلا یا د شاخ په ولا کټ کړ او فخذا یا یو رون ورنه کټ کړ او ثلثه یا غسل مما یلی القوائم کله د خو طرف ته سو نږدې و دوه ثلث انداز کې او اقل من النصف راس یا کم د نصف راس نه لکه ورته سک کټ کو يحرم المبان ويحل المبان منه مبال حرام ده مبال منه حلال ده ولې انا توهم بقاول حياه په دې ورته ماته کړم چې رئیس ژوندې پاتې شي تاسو دې ورته کړ چې رئیس ژوندې اخر کې یو ورن الکه ورنه کټ کو فخر کې رئیس ژوندې شي پاتې شي یا دې نسب سره کم سره ورته مات کم سره بیا ملکه پاتې کې کې رئیس ژوندې پاتې شي اه لانه يتوهم بقاول حياه في الباقي ولو قده بنسبين في شركه نم نم کټ کده شي یا یې نسی کټ کړي پښتو کویږي نو په دې وخت کې دا دواړه حلال دي دواړه طرفونه سي حلال دي کني څه ته پوښ مسله باندې او قطع اصلاصه یا قطع خکار اصلاصا درې حصي کسه کې یو حصه څه ده پاتې ده یو کې مهم حلال ده اه والاکثر ما یلی العجز یا دا کناټو طرف ته اکثر حصہ ور کټ کړ اکثر صرف نه بلکې اکثر ور کټ کول په دې وخت هم د ژوندۍ نه پاتې کیږي او قطع نصف راسه او اکثر منه یا اکثر د نصف راس نه یحل المبال والمبال منه ځکه دې نه بعد ژوندۍ نه پاتې کیږي او د سره اکثر او دا جنس کیږي کټ کیږي لأن المبال منه حي صورة لا حكما في صورتون لإذ لا توهم قول حياة بعد هذا الجرح وکشه یو مایه ده په اوبو کې ده رانیوله دي نه ده او په کشتې کې ناست یو شرق کې والله ورک پښتو کوي او اتنا ګوشت ورنه راپریک کتنا اتنا ګوشت ورنه راپریک خدای اتنا ګوشت حلال لکه غیر حلال اگر کمای خپل کوزي کې را کوزي کې چکر لګي یزن ده حلال ده دا ټول مړی مردار ده لکه په مېته ته ده ها پښتون په یا زموږ څه خبر دیو جن دا د دې مخکري حکم نه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې ما وبین من الحي فهو ميت مش بس دین دا دا مخصوص شوی ده فهذا الحديث او الحديث وان تناول دا حدیث مذکور اگر که شامل ده چې ما وبین من الحي فهو ميت وان تناول سمت قبل او هو ما ابين منه هغه چې د سمک نه هو ميت هغه مردار ده الا لميته حلال ميته ده سمک ده حلال په خپل سبب ټول سره لکه تراو باندې حلال اگر که ذبح دي ها بالحديث الذي باغي حديث باندې رويناه وهل التلام ميتتان ودمان یو سړی د هغې د خپل ګډ او د شات ولو زاله به عنق شاتن دا گردن د شاتې ووهلو گردن دا ټول فابال راس يهل حلال قتل اوداج ويكره ثانيه خدار کم کټ کول جائزه جائزه نه مکروه دي ولې ځکه دلته تا هغه شاول نو خاطه ورسوله ولې نو خالک د مریض په منځ کې کې په اخر کې دي منځ کې خو هم پښتو نه پوهېږي او تا چې سره باندې کار کړو خامخا ټول لکه منځ سره یو پښتو پوهېږي دا مکرو دی د ابلاغ یا نخا مضغوط دی ورسته مضغوط صرف نه مضغوط لکه دی غاډو کې فإن ضربه من قبل القفا تسترف ته وعلو ګرد شي لاله هلکه د شي چې کوم د لکه دا سیز ولا خلاص کړو د شي بسي وهل بيسوت کې قبل قتل اوداج ان مات قبل قتل اوداج کچیر دا ګډ د درګونو د کټکول نه مخکې مخکې تشي ورشو نو مردار ده لا يحل وان لم يمت من نه ژوندې ده حتى قتل او قتل الاوداج چې کته کړی شو لکه کټ شو لکه درګونه حل حلال شي ولو ضرب صيدا فقطع يدا ورنه جدا شوی نه نه اوس به ګوري چیرې د خپل جوړیږي کو جوړیږي نه که جوړېدله ها او د دې زخمی کېدل نه د احکار مرسو نه خپل هم حلاله ده وای او دا سیرم حلال ده او کچېره د وکټه پر شوی نه پر یو مخ پر خطر و خو بیا ور پر خطر نه جوړېدل نه بیا د احکار حلال ده او په خپل د خپل سره مردار ويږي او ولو ضرب سيدا فقطع يدا بیا کټ کړي ښکاری لاس د ښکار یې اخفا ولم يبينه او جدا نسول د خپل لاس وان کا ان کان يتوهم توهم کې الاتيام د جوړېدل ولندمال روغېدل فاذا ما تکثر تمر حل عقله خورا روان حقل عقل يد او رجل آه، لانه بمنزل تساري زي ذکر دا پشان باقي اجزاء باندې لکه نور اجزاء ته حلال ده هم ذکر سره حلال ذکر دا جوړيږي اه وان كان لا توام كتوهم دي القيام ودين دي مال نو كان بقي اه متعلق چې دا ور پورې ځوانم نه پاتې و لجلده په چمړې پورې فماته د جناور مرشه حل ما سواه ما سوا د لاس د خپل حلال له وجود الاباله ځکه موجود د جداواله معنی په اعتبار معنا سره دا جدا ده ولی دغه جوړیږي نه ګور پر نه خلی نه اه والعبره للمعنى اعتبار معنا په معنا کې جدا لاګه په صورت کور پوری سره مختلفه وي کنه قال لا يكون سيد المجوسي د مجوسي لکه اختار به نه خوري د لپاره حاضر خوري ځکه مجوسيار هو لکه شای خوري پښتو پیګنو مسلمان به نه خوري د مرتد الک اختار به نه خوري ولو سني د بت پرست الک د باقي کفارو اه لانه ليس من اهل الزکات ځکه مجوسيان مرتدان او بت پرست اهل د زکات نه علامه بینه وفي الذبائح ولا بد منها لا بد لك د اهلیت زکات نه فی اباحه الصيد مباحواله د ښکار کې لکه دا زبا استرالی ده زبا استرالی ده بخلاف نصرانی خلاف نصرانی او يهودي د نصرانی او يهودي الکه زبا هغه ښکار خوراک مسلمان لپاره جائز ده لانه ما من اهل زکات دی اهل زکات دي ځکه دې وای موږ په عقیده توحید باندې په دې په مله چې توحید اگر که حقیقت نه دی خو ادعا الحمد لله يهديكم الله آه، جزاكم الله خير ولم يخرجها نهيج الامتناع ما شاء الله آه، ونوي استلو دي استلو هو د احکار دا څنګه د منع کېدل نه منډه کوي منع کول شي ځان خلاصول شي رماه آخر بل آلته ورته ناسته هغه ورسه لکه چې ردار توپک راواخیست هلکه ډزې ورباندې وکړه فقتله دې دوم چې کوم نه لکه وه قتل که دا ښکار دوم ښکاري دا ښکار قتل که فهو لساني دا د دوم د یو کل خوړلی به شي ولانه هو الاخر دا ثاني نیونکی ده وقد قال عليه السلام الصيد لمن اخذ خلا وان كان اول اسخله کاول کاری وشتلو او لا خکاری سست رفتار کولی نشي فرما واستانی بیا دوم زل لکه دوم خکاری ور باندې وار وکړلو وی وشتلو فقط له دوم خکاری قتل ک فهو الاول د دی اول خو لم یکل خړلې منشي د دی اول خو خړلې به نه به اول خو دې به ها دوم نو بیا دی اول څه پیدا چې دی اول اول ته زمانه وکړي اول د زور کی تمام ولی لاحتمال الموت بالثاني ځکه احتمال لري چې دا موت په سره راغی په دوه لکه د ثاني په وشتلو باندې کوم راغی وهو ليس بالزکات دا زبا استداري نه و ولی چې دا سستو نو دوه باندې ولې وسبه کول زبا اختیاري اه وهو دا موت بالثاني ليس بالزکات دا سره زکات نه ده اختیاري خو نه ده واضح ده استراري هم نه ده ولې استراري علاوه چې کله په زبر اختیاري باندې قادر نه وي خلاص اه ليس بذكاء للقدرة على زكاة الاختيار بخلاف الوجه الاول بخلاف اول وجه باندې ځکه په هغه صورت کې دا غموت په ثاني باندې دا زبر استراري ده ولې ځکه زبر اختیاري نشته هغه کار زمونږ د قدرت لاندې نه دی وهذا د عدم عقل هغه وخت کې اذا كان رمي الاول چې د اول یشتل به حال په دې حال باندې ينجو چې خلاص شو منه د اول یشتل لا سید خکار لانه هنا زم يكون الموت فليو کې د موت مضاف ته الى رمي الثاني دوم ځل یشتلو ته نو حلال هم شو او د دوم رامي هم شو دا کار دې شه اصيد لمن اخذ واما اذا كان كشيت على اول دار من اول بحال قد حال لا يسلم چې نخلاص دلو منه الذي اول يشتل اصيد خار اه بیا لا يبقى فيه من الحياه پاتنو په دکی ځون الا بقدر ما يبقى في المسبوح اه كما اذا ابان راسو چې سرونه جدا کی يحل حلال ده ولا ان الموت لا يزداد في الرمي الثاني موت نه منسوب کیږي رمي الثاني تبل الرمي الاول اه ولا ان وجوده عدمه وجود الرمي الثاني او عدم الرمي الثاني بمنزله دا یو شانته دي کنه ویستل هم دا مړ کړي چې ویستل هم مړ شي په ان کان رمي الاول بحال چې ویستل د اول رمي اول په دې حال لا يعيش منه السيد چې ځول نه ترول دون السيد الا ان يبقى فيه من الحياه اكثر مما يكون بعدها ژوندې خو نه پاتې کېده خو دومره هم لکه کمزور نه لکه څنګه چې حیوان په ځبي اختیاري باندې سکي زبر یو دوه ورځې الکه ژوندۍ پاتې کېدلی شوی پښتو پوهېږي اکثر ما یکون بعد ذبح خلا ګان کان یعيش یوما او دون یو ورځ یا کم د دوه ورځو لولا زکات چې ذبح اختیاري نه وي اختیاري نه وي لولا زکات الا زکات الاختیاري که زکات اختیاري پکې ونه کړي یو ورځ یا دوه ورځې ژوندۍ پاتې کېږي دغه ذبح اختیاري نه مړ کېږي پوه شو مسله خو بیا په دې صورت کې رامي ثاني راغله لکه وی وشتل ها فعلى قول ابي سوف لا يحرم من المستاني فالمستاني ده حرام نجد لان هذا قدر الحياه لا عبره بها دا انداز د ژوند جلو اعتبار نسته دي مثال دې لکه پر میاول باندې چې مرشوي فلهذا ده حلال او عند محمد يحرم دا حلال لان هذا القدر من الحياه معتبر دا انداز ځوان دا معتبر ده عند اوپن امام شافعي او امام محمد تبن على معرف المذهبي فسوال الجواب فيه والجواب فيما اذا كان الاول بحال سي جواب فيه په دې صورت کې په کوم صورت کې چې کله آرامي اول کار وېستلو ژوندی و خو دومره هم ژوندی نه و چې روغ جوړ شي دومره مالک وای کمزور نه لکه څنګه چې مذبوح کمزور پرې منځ منځ کې یو دوره ژوندی پاتې کېدل نو فکا فسوال الجواب سو حکم فيه پرېسوت کول جواب او حکم فيما پانسوت کې ځکانه چې کله وی اړول درم ثاني به حال ابن ثالث مؤمن حسین چې جوړیږي دا غنه څخ کار سواء دا برابر دي څه حکم لا يحل حلال نه دا مردار ده نو هدايه مر اخیره د مذهب ذکر ک معلومه کې د مذهب باندې کوم ده فتوا ده قال قدري ما فرمای څومره وخت دا لګوي کم زره وصلى الله تعالى على خير